تعمیر تعبیر کله امام ابو داود په جمعه سره کوي او کله تعبیر په تفریع سره من اما الناس فاصاب الوقت فله ولهم نو امام د پاره تعیین د اوقات په کار چې وخت صحیح کې خلق له موږ ورکی نو که صحیح وخت کې موږ کړو فله ولهم فائدہ شو ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم نو عالم او امام هغه عارف بیا اوقات صلات پکار دی از دانه چې به وخت موضوع کی وخت کراهت کې موضوع کړو نو فعليه ولا عليهم هغه نظام الاوقات د اوقاف سره دی هغه حاکم وقت سره دی نو بیا فعليه وعليهم پاغي باندې بشي پویږم نه او یو بل پسې مسکیم نه چې امام نه نو ټول د مسجد خلک دغه سي وې زما ته پسې مسجد کې ګور وې زما نه کېږي ور پسې زه بیا مزور پسې خبرې کوم وای پښوی نو دا غلط شه مسلمانې مخکې چې موږ کې باب من احق بالامامه وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيارسي وبه قال حدثنا شبه وبه قال اخبرني اسماعيل احق بالامامه يوم القوم اقراهم بكتاب الله انا اقرا ابو بکر رضی الله عنه اعلمهم بكتاب الله امام صاحب رحمت الله علیه په قول باندې امام یوسف قاری د پاره حق د تقدم دی چې د قراءت ضرورت دی د شاه صاحب خبره ډیره خسته و هغه وخت کې اول ابتدا وخت کې ترغیب ال الحفظ حافظان کم اقرام بکتاب الله اقرام بکتاب الله دا ترغیب جوړې ده اوس کوم وخت کې چې قرا حفاظ ډیر دي افقه ته یقینا احتیاج ډیر دی او بل قرائت کې د یو رکن د پر د ضرورت دی او علم د پاره د ټول ارکانو کې ضرورت دی نبی اسلام ابو بکر رضی الله عنه مخکې کړو اقرا یقینا ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ د یوم القوم اکرم به کتاب الله ا مقابله کې ذکر کړه داسې وکړو اکرم به کتاب الله یعنی شیخ القرآن ماهر فی القرآن حق د تقدم لري بیا شیخ الحدیث حق د تقدم لري واقدمهم قراءتا وان كانوا في القراءه سواء نو بیا فل یوم اقدمهم هجرتنا لیکن هغه هجرت مدار د ایمانو اوس هجرت مدار د ایمان نه ده نو مطلب دا چې چا کې تقوا ډیره ده هغه حق د تقدم لري فإن كان في الهجرة سوا نفل يوم أكبر مسنن کلونه کې مشر وي د د زمانہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ خیر ته نږدې دی ولا يوم الرجل في بيتي ولا في سلطاني ماموم جن ګرځ ماموم ګرځول نه پکار سره په خپل کور کې ورمانه دا سره ولا يوم الرجل في بيتي ولا في سلطاني معموم ګرځول نه په کار د سړي په کور کې داغه په بادشاہي کې جماعت داغه دا کور داغه د هغه مقتدا کین هغه مقتدی کین دا خبره نه ده بيزني اجازه ورکړه دا ټول سنتونه جائز فقلت لاسماعيل د ما تکرمتی وقال فراشی د چا مختص زائد پازه کې نه سبل د پر نه د جائز سو پر جدا اجازه نه وی په حدیث کې برابر دي اقدم هجرتن هجرت شو کې معیار نه دی وسو نو بیا خشوع خضوع ورع تقوا وي فإن لم يكن فأقدمهم قراءتنا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ايوب عن عمرو بن سلمة قال كنا بحاضر يمر بنا الناس اذا اذا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا اذا رجعوا مروا بنا اذا تو النبي صلى الله عليه فكانوا اذا رجعوا نو واپس شو نو مرو بنا من باندې تیر شو فاخبرونا هغه موږ له خبر را کول چې ان رسول الله قال قضا وقضا دا د آیتونه وی دا سورتونه وی ما ډیر سورتونه یاد کړو ورو کې ماشوم زما حافظه خوا ما ډیر آیتونه یاد کړو فی نفر من قومی نبی فعلمهم الصلاه نبی اسلام کلمه وی ابي نبی اسلام مزيخو وقال يا امكم اقراكم تاسو کې هغه ملګری تاسو له مزدر کې چې چاله قران ډیر یاد دی هغه ملګرو کې ټول زیات ماته قران یاد زوړو کې نو غیر مقلدین وای شوافی مفترض او اقتداء خلف المتنافل شو دا نبی اسلام نو ویلې نبی اسلام ویل چې کوم ملګرو کې کوم ملګری ته قران ډیر یاد دی هغه مقدم کړي هغه مخکې کوي چې تاسو له امامت وکړي نو چونکې هغه هغه محله کې د ددن لوی قاری حافظونه د سرتون ډیر یادو ویل کته مخکې شه پښوی دا به سبب اجتهادهم لا بامر النبي صلی الله علیه وسلم متنفل کمزور او مفترض لوی دی او ضمانت د ورکوټي د لوی لپاره ممکن نه دی پښوی ته هغه صدر ته به څنګه راټینګ کوي صدر د پاره لوی سړی په کار دی هغه به راټینګ کوي اقتدار مفترض خلف المتنافل ځکه نه د پکار چې هغه متنافل ملسده ضامن د مفترض لپاره ګرځېدلی شي او کته وای غیر مقلد وای کو بیا د امام مخکې کې خو کناټه بختاره بربند کنه به مخکې بربند کنه پورا حدیث باندې عمل وکړي بربند کنه مخکې کوي الله اکبر اوري أبي قال حدثنا النصيري قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة بهذا خبر قال فكنت أمه ببلدة مسيرة هغه پیون لګیدلې ما په ساغر هغه کې چاوده وا فكنت اذا سجدت خرجت استي زب سجدي لنم زما کناته بواتې ده بیا غیر مقلد وای بربند کنه به مخکې کوي پورا د ځامل کوي نه نه مطلب دا بانګ اقامت سره ځان له په سفر باندې ځي بانګ اقامت کوئی ځان له مز کوئی هغه د مسافر ملګری د کلی بانګ ویل شو هغه بانګ د د مز د پر اکتفا ده ها اقامت جو کی جماعتن مزدی کی فاز جنا ثم اقیما دواړه بانګ وای یعنی دواړو کې یو کس بانګ وای بیا اقامت وکي بیا د امامت کې تاسو دواړو ته اکبر کوما سنن په قانون کې کوم ملګری مشر دی ځکه په تعلیم کې برابر وي بیا اکبر سنن حق د تقدم لري نو وقال في حديث ما قال قال قلت لأبي قلابة فأين القرآن قال ان انهما كانا متقاربين بس قرات کې علم کې دوړ برابر نو چې علم او قرات کې برابر وي بیا د تقدم د اکبر سنن لري هغه د نبی اسلام زمانه خیر ته د زمانه نږدې دی